بسم الله الرحمن الرحيم باب في الركاز الخمس دا کتاب الزکات شروع دی او باب نمبر 66 دی د کې حدیث نمبر 1499 خب رکاز پدی کې خمس دی خرکاز ستوي پدی ځای کې امام بخاری یو لفظ رکاز ذکر کوي دویم معدن ذکر کوي دا په حدیث کې را روانم دي د الفاظ د امام بخاری په نسبانی رکاز کې خمس ته او په معدن کې زکات دی رکاز ته وی رکاز عام طور باندې موږ په پښتو کې مثلا خزانه ده خا دلته د امام بخاری د امام مالک او د امام شافعی قول ذکر کړي چې رکاز دا اصل کې د جاهلیت د زمانه چې کم خخ کړې شوی مال دی کم خزانه ده هغه یو سړی کور کنسته یا پټې کنسته او پای کې داروته نو دا دفین الجاهلیه د جاهلیت د زمانی د اسلام نمخ کې چا په دې ځای کې دا مال خخ کړی دی نو په دې کې څلور حصي اغستا دي او چې کومه پنځمه حصه د خمس ته نو دا به حکومت لور کې بیت المال لبه ورکي او کدا لګ ملاو شو او کډیر ملاو شو په دې کې نصاب نشتا مثلا کتا تا 15 کیلو سره دی وموندل نو پای کې سلور کیلو اغستا دی او 15 کیلو چې دنو دابا ګورمنټ له ورکې بیت المال له به ورکې دا جاهلیت قید سره په دې تعریف کې زکه لګی چې کچرته دا د د یو مسلمانی نو که د مسلمان یو مالی نو هغه په حکم د لقطه کې دی لقطه یعنی ورکشش ورکششوي ورکشوي مال نو هغه په حکم د لقطه کې دی که یو سړی ته ملاو شو مثلا د د چانه پټې اغستې دی او کې دی شي یا د چانه کور اغستې کې دی شي دا د دغه مسلمان یو شی وی غنیر شوی او بیا د تر وته نو که چاته ملاو شو نو د مالک تالاش په د باندې ضروری دی که مالک معلوم وي نو اغلبه ورکی او که مالک معلوم نه نو د مالک تلاش به کوي او کنا داسې معلومیږي چې دا ډېر زړې زمانی یو شی دی مسلمانانو نه دی خخ کړي نو بیا غستا دی او پای کې بسلوري سی غستای او پنځم ایسا هغه به بیت المال لور کې هغه د حکومت داغي حق دی امام بخاری او ائمه ثلاثه غوي یو خدا د چې انسان په خپل یو شی خخ کړي دي او ډیره زمانہ د جاهلیت د زمانی د کفارو د زمانی داغي یو خخ کړي شوی شی دی هغه د تر وته لکه په دې ملک کې مثلا هندوانو وخت تیر کړی دی نو کافی زمانہ لکه هغه په دې ملک کې تیر کړی دا او نن یو شی هغه روزي دویمه دا ده چې کم قدرتی دي نو امام بخاری او ائمه سلاسوي چې کم معادن دي درنګ چې کم قدرت پیدا کړی دي نو بعضی درنګونه هغه د سروم دي بعضی درنګونه هغه د سپینوم دي نو هغه وی چې په پدرنګ کې سره او سپین اگر وتل سره او سپین اگر وتل نو داغي په نسبانه پای کې زکات ته زکات ته یعنی کال په تیر شو او به سره سمره پیسې وي نو کاغه نصاب ته رسیدي نو پای کې به زکات ورکي اصل کې زکات دا که وګورې نو زکات دا کم راځي یعنی د هغوی په نیز باندې په دې مال کی کم تاوان دی په یو سړی باندې ځکه وجه دا د اوس کته 15 کیلو سره هغه تا ته پر کاس کې ملاو شي یو خزانه هغه دی ومندله چې هغه انسانانو خخه کړی دا نو په هغې کې چې ته یو کیلو سره ورکې نو دا یو کیلو سره دا ډیر قیمت لري ګران دي بل طرف ته کته زکات ورکې نو په زکات کې سلويختمه حصہ ده نو دی وجه نه پای کې هغه تاوان هغه کم دی خا دلیل د دوانو یو دی امام شافعی امام بخاری او ائمه ثلاثه داغي دلیلم دا دی چې المعدن جبار وفي الركاز الخمس او امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې د رکاز او د معدن حکم یو دی څنګه چې په رکاز کې خمس دی نو دارنګ په معدن کې هم خمس دی پنځه مېسه دا دا به ته حکومت لور کې دا به ته بیت المال لور کې داغي دلیلم دا روایت دی خو احناف ته یو شان استدلال کوي او امام بخاری او ائمه ثلاثه اغي ته بل شان استدلال کوي خا هغه استدلال ان شاء الله هغه مخ کې ذکر کو په دې باب کې امام بخاری د خپل خبرې د دلیل د پاره یو د عمر ابن عبد العزيز دغه قول ذکر کړي دی چې عمر ابن عبد العزيز هغه با د په معادنو کې د دوو سو نه به پینځه هغه به اغستل نو مطلب دا دی چې پینځه اغستل نو سلويختمه یې سي اغستا نو معلومه دا شو چې عمر ابن عبد العزيز ځکه یو خلیفہ راشد دی نو هغه ته زکات اغستې دی اوس کمادن په دې کې خو مسوي څنګه چې احناف وایي نو په کار دا و چې هغه پای کې زکات نه بلکې پنځه مې سي تی اغستې وي احناف داغي جواب کوي چې اصل کې عمر ابن عبد العزيز ټیک تا خلیفہ راشد دی یو تابعی دی خو دا داغي خپل بس یو اجتهاد دی او د یو مجتهد اجتهاد هغه په بل مجتهد باندې هغه لازم نه دی دلیل پکار دی قادارنګ امام بخاری د حسن بصری قول ذکر کړی دی او هغه واضح نه دی ځکه پای کی دار حرب ذکر دی چې په دار حرب کې او رکاز وینو پای کې خمس ته او چې په د مسلمانانو په ځمکه کې هغه ریکازي نو ففيه الزکات نو پای کې ګوره د مسلمانانو په ځمکه کې ریکاز د تملاو شنو پای کې به زکات دی نو هغه قولم واضح نه دی وقال بعض الناس امام بخاری په بخاری کې سلیریش پنځیش زیاده الفاظ راضی قال بعض الناس په دې ځای کې امام بخاری صراحتا په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې او بعض علماء دای په نسبانه په سفیان ثوری او په امام اوزاعی باندې خپ امام اوزاعی باندې هغه نقل کوي خو بهر حال په امام ابو حنیفه باندې خو خامخارت کوي امام بخاری دلته په امام ابو حنیفه باندې خو چونکه نوم نالی ځکه د ادب هغه د غم کوي چې بعض خلک هغه وي خو په دې کې اصل کې هغه د اعتراض هغه شکل مراد وي نو د دې وجنه د قال بعض الناس الفاظ الاستعمال چې بعض خلک دا وي او نوم په دې نالی چې هغه احترام وغیرہ اغم پای کې هم څه خلاف را نشي دا د سلفو طریقه وا که اختلاف هم کو نو د ادب په دایره او د آداب په دایره کې کو وی امام ابو حنیفه هغه داوی چې معدن دام رکاز دی معدن کوم چې هغه قدرتی درنګونه دي نو دام رکاز دی مثل دفن الجاهلیه نو او پدی کې احنافو وې د دغه نه استدلال کړي دی د لغت نه لغت نه استدلال کړي دی چې ارکز المعدن ارکز المعدن کله چې د یو درنګ نه یو شی روزي نو احناف وی چې عرب د غي د پاره ارکز المعدن لفظ غي استعمالي نو که چرته دا معدن دا د رکاز نه چرته مختلف یو شی وي نو په کار دا و چې ارکز المعدن دا لفظ نه وي استعمال کړي چې د درنګ نه او د کان نه فلانی چه هغه راووته نو عرب دهغه دپاره خه ارکزا لفظ هغه استعمالی چه احنافو د لغت نه استدلال کړی امام بخاری بیا په دې باندې رد کړی دی د لغت په دې قول باندې یو رد پیدا کړي بل اعتراض پیدا کړي چې احناف د خپل قول هغه په خپل مات کړي دي یو طرف ته وی چې په رکاز کي خمس دی پنځه ميسه د بيت المال له به ورکي او بیا وی که یو سړی هغه د ځان سره ساتي او یو سړی په خپل مستحقي نو بس پټ تی کی او خمس تی نه ادا کوي ځکه په بیت المال کې د دم حق دی نو په دې عبارت کې د اقوال ذکر کړي هر یو قول سره داغي هغه وضاحت هغه کو دا داغي هغه لند یو تمهیدو باب فی الرکاز الخمس پر رکاز کی په خزانه کی الخمس پنځمه حصہ ده ځکه چې د کفارو او د زمانه د جاهلیت یو مال خخ کړي شوی دی نو دا په حکم د غنیمت کې دی په غنیمت کې چې څنګه پنځمه حصہ وی نو دارنګ پر رکاز کی چې په خوا زمانه کې مال خخ کړي شوی دی او هغه چاته وروته نو پای کې خمس ته ځکه دا په حکم د غنیمت کې دی عرب وی رکزا فی الارض پزمکه کې یو شیخ خول نو رکزا فی الارض د دې لپاره استعمالی وقال مالک و ابن ادریس امام مالک رحمه الله او امام شافعی محمد ابن ادریس الشافعی دی وی امام شافعي سره دا شافعي ځکه لیکل کیږي چې شافع دا په صحابو کې او صحابي دی او چونکه د خپل عربي دی خالص عرب دی نو امام شافعي هغه خپل نسبت هغه خپل نکته کوي کم چې صحابي دی خ الرکاز دفن الجاهلیه دا دوانه ائمه وی چې رکاز دفن الجاهلیه دا د جاهلیت د زمانه هغه خزانو ته وي دفینو ته وي چې کم انسانانو خخ کړی وي او د جاهلیت قید زکه لګی څنګه چې ما ویلی کچرته دا مسلمانانو خخ کړی نو مسلمانانو هغه خخ کړی شوی مال هغه د خزانی په حکم کې نه دی بلکې هغه د لقطی په حکم کې دی لکه یو سړی نه یو شی ورک شي نو ته به داغي هغه مالک هغه تلاش کې که مالک معلوم وي ور به کې که معلوم نه نو تعریف به کې یعنی داغي اشتهار به کې او مالک پسې به ګرځي فی قلیله و کثیره کدا خزانه دا لګو او کډیره وا نو په دې دوانو کې الخمسو پنځمه حصہ دا پنځمه حصہ به بیت المال تور کې او فی قلیله و کثیره دینا مراد دا دی چې په دې کې نصاب نشتا نصاب خو هغه چې یو مال یو حد ته ورسی نو پای کې بعد دا غینه به پتا باندې یو حق راځي خدا که لګو او کدا ډیرو کو کیلو د ته ملاو شو نو پای کې به 15 مې حصہ ورکی او که 15 کیلو د ته ملاو شو پای کې به داغه مطابق په 15 مې حصہ ورکی وليس المعدن برکاز او دا امام وی او امام بخاری هم دا وی چې معدن چې دی نو دا رکاز نه دی بلکې دوانو کې فرق دی رکاز کې خمس دی او معدن کم چې هغه قدرتی درنګ دی نو پای کې زکات دی وقد قال النبي صلی الله علیه وسلم امام بخاری د دې روایت نه استدلال کوي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فل معدن جبارن چې په معدن کې جبارن وینا مافتا جبار په معدن کې اینا مافتا وفي الرکاز الخمس او پر رکاز کې په خزانه کی الخمس پنځمه حصہ ده خدی کی امام بخاری استدلال څنګه کوي یا دا نور ائمه په المعدن جبارن کی د حدیث به رستور روانم دی په دې کې د امام بخاری استدلال د دې حدیث نه څنګه دی او د امام ابو حنیفه استدلال څنګه دی امام بخاری داوی المعدن جبار معدن کم چی هغه قدرتی خزانه ده یعنی قدرتی درنګ دی چې په غر کې جوړ دی نو پای کې جبارن جبار معنا دا ده الا ضمان فيه چې پای کې تاوان نشتا مثلا تا په یو ځای کې درنګ کنسته او یو مزدورانی کنی مزدور اولګي د پاغه درنګ کی هغه پریوته نو پتا باندې داغه مزدور ټیک تا اغله مثلا یو سړی سپیسی ورکی داغه اولاد لا یا داغه وارثانو لا سه د تسلی د پاره غ بیل خبره ده خو پتا باندې داغه مزدور داغه دیت پتا باندې ناراضي په تا باندې داغه دیت هغه نه راځي بلکې المعدن جبارون یا یو سړی او ته بل پریوته درنګ دې کنستیو او یو سړی په غزه تیریده او هغه غې ته پریوته نو داغه دیت په تا باندې نه دی المعدن جبار خا وفر رکاز الخمس او پر رکاز کې خمس ته امام بخاری د دینه دا استدلال کوي چې دا دوانه الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عطف کړی دی معدن پای کې جبار دی اوس که په معدن کې هم که چرته پدی کې خمس وي نو داسې به ویلې وي چې وفيه وفر رکاز الخمس او پدی معدن کې پدی قدرتی درنګ کې او پدی رکاز کې پدی خزانه کې کم چې انسانانو خخ کړي د پدی دوانو کې خمس دی لیکن دا استدلال دوره واضح نه دی د امام ابو حنیفه رحمه الله استدلال هغه په دې طریقه دی لاندې د حدیث ته وګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې العجماء جبار ساروی کاغه یو سړی زخمی ک مثلا د د د موګین هغه را کولاو شو یا استاد د مالک د لاس نه داغه غپړې لکه څنګه چې عام طور باندې په اخترونو کې د مالک د لاس نه پړې خطا شي یو سړی زخمی کی یا مړی کی جبارون پای کې تاوان نشتا والبئر جبار په کوی کې تاوان نشته مثلا یو سړی یو ځای کې یا کوی کوی کنسته هغه ته مزدور پرې وته یا یو بل سړی راغی او هغه هغه ته پرې وته نو او یا هغه ته دیوال کړي دی او پرې وته نو پای کې پاغه تاوان نشتا والمعدن جبار او په درنګ کې پکان کې جبارن تاوان نشتا مزدورو ته پریوته یا بل سړیو ته پریوته پای کې تاوان نشتا د احناف استدلال پدې دی چې جبارن دا درې وانه ګوره دا الفاظ دا په یو ترتیب باندې را روان دي خو په معدن کې جبارن په کان کې هیڅ تاوان نشتا نو پدې کې دا یو وهم راته چې یاره په کان کې بلکل هیڅ هم نشته که پای کې سره او سپین هغه تا ته راووتل او پای کې تا ته لکه قیمتي شی هغه راووته ځکه په کان کې خو زه ټیک ته کاڼي او داسې زونه هم راوځي سره او سپین نه خو لیکن که پای کې تا ته سره او سپین د هغې درنګ د ته راووته نو پای کې به هیڅ هم نه نو نبی علیه السلام فرمایي چې وفر رکازي الخمسو دا یاد ساته چې یو شی هغه تا ته پای کې خزانه ملاو شو د سرو د سپینو درنګ د تر وته نو به پای کې خمسته پای کې بیا پنځه مېسه ده نو احناف وی چې اصل کې په معدن کې یو وهم داراته چې پای کې جبارون ټیک ته پای کې خدا یو سړی پریوته پاغه باندې استاوان نشتا لیکن که آیا که په معدن کې په کان کې یو قیمتي شی وروته د سرو د سپینو درنګ وروته نو پای کې به اسم نه نو نبی علیہ السلام فرمایي چې نه پر کاس کې خمس ته نو احناف د دینه په دې طریقه باندې استدلال کوي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم او دا الله پیغمبر فرمایي فل معدن جبارن په معدن کې په کان کې په درنګ کې جبارن تاوان نشتا او یا او یا مثلا کې دی شي امام بخاری او یا د ائمه ثلاثه د دینه په دې طریقه باندې استدلال کوي چې فل معدن جبارن یا د استدلال طریقه دا وی چې په معدن کې په کان کې جبارن هیڅ تاوان نشته نو دغه استدلال ته بیا واضح دی چې په معدن کې په کان کې تاوان نشته یعنی کم چې پر کاس کې پتا باندې خمس ډېری پیسې پتا باندې لازم راځي نو هغه تاوان په کان کې نشته ها البته که په معدن کې مثلا سره او سپین تا ته روتل نو کال به تیر شي او پای کې به ته به زکات ورکې پای کې به سلويخت مېسه ورکې قواغی ته استدلال په دې طریقه کوي چې چونکه په یو بل باندې عطف دي نو معدن ځان لشه دی او رکاز ځان لشه دی یو استدلال ته دا دی او یا دویم استدلال ته دا دی د جبارون نه دی چه په معدن کی جبار په تا باندې هغه شرعی حق هغه واجب نه دی یعنی کوم چه خمس ته هغه د باندې واجب نه دی بلکه زکات در باندې شته او هغه کال پس حولان حول هغه حکم پکې دی واخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن او دویم استدلال امام بخاری د عمر ابن عبد العزيز د عمل نه کوي تابعی دی خلیفه راشد دی او اغستی عمر ابن عبدالعزیز من المعادنی د معدن نه د قانونو نه من کل مئتین په هر 200 کی خمسطن 15 یعنی سلوختم ایسه تی اغستا نو مراد زکات تی اغستا وقال الحسن حسن بصری رحمه الله وی ما کان من رکاز فی ارض الحرب قهر هغه خزانه چې هغه په پزمکه د دشمن کی یعنی په دار حرب کی وی ففيه الخمس نو پای کی پنځمه حصہ ده بیت المال لا وما كان في ارض السلم او هغه چې دار اسلامو یعنی د مسلمانانو زمکه وا نو ففيه الزکات نو پای کی زکات ته نو دی کې خو لکه دا فرق هغه نه معلومیږي چې او یا دا مطلب ما کان من رکاد فی ارض الحرب د ارض حرب نه مراد چیرې د د کافر داغه یو زمکه نو هغه د مثلا د مسلمان زمکه نو پای کې زکات دی نو په فی الخمس نو به غمال غنیمت ته پای کې پنځه مېسه بیت المال لور کو غنوري اغستا شوي وقال بعض الناس بعض الناس وی امام ابو حنیفه او دلته سره سفیان ثوری او امام اوزاعیم دي چې المعدن رکاز په معدن او په رکاز کې هیڅ فرق نشته معدن رکاز دی مثل دفن الجاهلیه په شان د داغه خزانی او داغه خخړې شوی مال د جاهلیت دوانه یو شی دی ځکه لانه یقال ځکه چې په عربي لغت کې دا ویل کیږي چې ارکز المعدن ارقد المعدن عرب کله وی اذا اخرج منه شیء کله چې د دا غدرنګ نه دا غکان نه یو شی هغه رو وستلی شي نو کچرتا رکاز دا ځان لشي وي او معدن ځان لشي وي نو پکار دا و چې عرب ارکزه لفظ هغه نه استعمالو قیل له امام بخاری اوس د دې یقالو د دې لغت د دې استدلال جواب کوي قیل له نو په جواب کې به ته ویل کیږي چې قد یقال عرب خدام وای لمن وهب له شیء چاته یو شی وبخلې شو یا او ربح ربحا کثیرا یا یو سړی ګټه وکړه ګټه ډیره په مال کې لوی ګټه وکړه او کثره سمره یا داغه میوه ډیره وشوي باغ میوه ډیره وشوي نو عرب خو هغه تم وی چې ارکستا ارکستا معنا څه یعنی سم خزانه دی راوته ده نو عرب خو په هغه ځای کې حالانکه په دې ټولو کې څوک دا نه وی چې را په دې کې به خمس راځي خمس به په دې کې راځي نو عرب خو په دې کې هم دا لفظ استعمالي نو یو سړی به وایي چې نه په دې کې عرب چون کې ارکس ته استعمالي چې ستا خو سم لاټري راخته ده او سم خزانه ده راخته ده چې چا غله مثلا یو شی غټ شی ول په وی بخه هدیه ول ورکړه یا مال ډیر وګټه نو عرب خو په هغه ځای کې مونږ نو آیا پای کې بم ته خمس وي پای کې اوسوک د خمس قائل نه دي د دې جواب اصل کې احناف هغه په دې طریقه باندې کوي چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا نسبت کول چې هغه د ارکز المعدن د دین استدلال کوي نو د دې استدلال نسبت هغه ته دا ټیک نه دی رستو که چرته چا کړی امام بخاری هغه نقل کړی هغه بیل خبره ده بلکې امام بخاری امام ابو حنیفه رحمه الله هغه په خپل د دې خبرې نه استدلال کوي چې ارکز الرجل دا په هغه وخت کې یو سړی وای چې کله هغه ډیره ګټه وکي یا داغه میوي ډیری وشي نو امام ابو حنیفه په خپل د ارکز الرجل د دینه استدلال کوي هغه دغه وی د ارکز المعدن د استدلال او د دلیل دا داغه نه دی او کې دی شي امام بخاری د بل چانه دا قول اوریدلې او هغه ته منسوب کړي ځکه امام بخاری د امام ابو حنیفه د وفات نه کم از کم چې کب 44 سال بعد پیدا شوه دی دوستو پیدا شوه دی ثم ناقضا به امام بخاری په بل رد کوي چې احناف بیا خپل خبره بیا په دې ماته کړی دا یو طرف ته وی چې په په معدن کې یا پر کاس کې خمس دی او لا باس ان یکتمه باک نشته کده دا دا دا خزانه د پټه کی ولا یؤدی الخمس او د داغي هغه پنځم ایسا اغم نه ادا کوي زکه چې په بیت المال کې احناف دا وی یو سړی دی غریب دی نو دا غم پکې حق شته دا غم پکې حق شته او خدا په هغه صورت کې چې یو سړی په خپل لکه هغه مستحق وي او هغه غریب وي په هغه صورت کې اگر چې د خزانه ملاویدو په صورت کې اوس هغه غریبم پاتې نشو نو دی وجه نه خه خدا دا چې وری کی خو احناف لکه دا وی کې یو سړی مستحق وي نو دې په خپل هم اغستې شي لا باس ان یکتمه ولا یؤدی الخمس باک نشته کده دا مال پټ کی یعنی ځان سره او ساتي ولا یؤدی الخمس او د دې دین خمس اغه نه ادا کوي حدثنا عبد الله ابن یوسف د هغه هغه زخم، د هغه هغه څوک زخمی کول جبارن پای کې تاوان نشتا یعنی په مالک باندې تاوان نشتا والبئر جبارن په کوی کې تاوان نشته کوی کنسته کېده او یو مزدور غې ته پریوته نو پای کې په مالک تاوان نشتا والمعدن جبارن او په غدرنګ کې تاوان نشتا مزدور ته پریوته په مالک باندې دیت وغیرہ غنشتا دې کې دا یو وهم راته چیرې که په دې کې سره او سپین روتل بیا نو فر رکاز الخمس الخمس نبی رسول الله فرمایي کې پای کې خزانه د تروته یو خواغي کانه مانه روزي هغه بیل خبره ده اخو چې ته خرڅ کی او تا سره مال راغی کال بعد به پای کې زکات ورکې خو که تا ته پای کې د سرو د سپینو درنګ راووته نو وفر رکاز نو هغه به په حکم د رکاز کې دی او په رکاز کې الخمسو پنځه مې سبا بیت المال له حکومت ته ورکې په کتاب الدیات کې با ان شاء الله بخاری کې راشي العجماء جبار نو په غزه کې العجماء جرحها جبار په غزه کې باقاعده جرح یعنی کم چې هغه زخمی کول دي او هغه یو سړی زخمی کی نو ال تباقاعده د جرح لفظ هغه مسر راغلی دی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين